ان الله لا يهدي القوم الظالمين اوس د دې صورت د ولسمې رکو ترجمه او خدای پاک هغه ذات دی چې باغونه یې سمسور کړي دي څه لکه انګور په چتونو ختلي دي او څه بې چته دي او کجوري او داسې فصلونه چې قسم قسم خوراکونه ورکوي او خونو او انار چې رنگونه یو شان وي او خوندونه یې بیل بیل وي تاسو د هغې ټولې میوې خورئ هر کله چې ولګي یعنی پخې شي او د پرې کولو په ورځ نه د خدای پاک حق ادا کوي او بې ځایه خرڅ مه کوئ زیاتی کون کې د خدای ناخوخ وي یعنی خوخې نه او ساروی پیدا کړی دي بارودون کی او مزکه سره لګیدلی یعنی ځنی بارونه وړي او ځنی واړه واړه لکه ګړي بيزي څه چې در له خدای پاک روزي کړي دي د هغې نه خورئ او د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ ځکه چې هغه ستاسو څرګند دښمن دی ټول اته جوړی دي یعنی حیوانات د ګړو نه دوا او د چیلو نه دوا که تاسو رښتینی یې او په اوخانو کې دوه قسمه دي او په غویانو کې دوا یعنی نر او خزا اے پیغمبر تفوس تی نوکا چې آیا دوانه نران په کې خدای پاک حرام کړی دي او که دواړه مادي کنه هغه چې د مادو په ګیړو کې پراته وي کنه تاسو حاضر ولاړ وې سو وخت چې خدای تاسو ته د دې وصیت کاو نو د هغه چانه لوی ظالم څوک کې دی شي چې په خدای باندې بے دلیله دروغ تومت تړي چې خلق پری گمراه کړي بشک چې خدای پاک ظالمانو تلار نه خایي اوس د اتلسمې روکو ترجمه اے پیغمبره وایا ما ته چې کومه وحې شوې ده په هغې کې خوځو په یو خوړون کې باندې د خوراک د پاره هیڅ سیز حرام نه مومم مګر دا چې مردار وي یا بهېدلې وینه وي یا د خنزیر غوښه وي ځکه چې دغه پلیته ده یا ناروا حلالوي چې د خدای نه سیوا د بل چا نوم پر اغستې شوی وي خو څوک چې متاز شي نافرمانی نه کوي او د حد نه زیاتې نه کوي نو بهشکه ستا رب بخون کې مهربان دی او په يهوديانو باندې موږ نوکونه لرون کې زناور ټول حرام کړیو او په غوین مال کې او په چیلو کې مو پر وازه حرامه کړی و مګر هغه چې په ملا پوری لګیدلی وي یا په کلمو پوری نختی وي یا په هډو کې پوری لګیدلی وي دا مو دیوله د سرکشی سزا ور کړی و او دا چې سوایو بالکل رښتیا وایو نو کدیو تا د روغجن وګڼي نو ورته وایا چې ستاسو خدای د فراخ رحمت خاوند دی او د هغه عذاب د مجرمانو خلکو نه پستنه کیری نشي یعنی واپس کیږي ته نه دا مشرکان بستا په جواب کیوای که خدای غوښته نو مونږ به شرک نه کو او نه به مو مور او پلار نیکه کاو او نه به مو د خپل طرف نه سسیز حرام غنو په دغه خبرو د دیو نړوم بنو خلکو هم انکار کوو تر دې چې زمونږ د عذاب خوندې وساکو ورته وایا چې تاسو سره څه دلیل شته چې مونږ ته ښکارا کړی تاسو خو تش په ګومان چلیږئ د حقیقت نه به خبره او پاټکل پسې روان یې وایا چې رښتینی حجت یعنی دلیل خود خدای پاک دی او که خدای وغوښتله نو تاسو ټول ته به هدایت وکړي ورته وایا چې خپل گواهان راولئ چې گواهی وکړي چې دا پلانی پلانی سیزونه خدای حرام کړی دي نو کدیو په خپل شهادت کوي نو تور سره شهادت مکوا او د هغه خلقو په خواهشاتو پسې مزه چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼي او څوک چې آخرت نه مني او خپل خدای لا برابرزی ګوري یعنی سیالان اے پیغمبر دی ته وایا چې راځي زه تاسو ته اورم چې خدای په تاسو څه حرام کړی دی دا چې خدای سره هیڅ سیز مشرکوي او مور او پلار سره ښه سلوک ساتي او خپل اولاد د مفلسۍ د لاسه یعنی د غریبۍ د لاسه مو وجنئ مونږ تاسو ته هم او دی ته هم روزي ورکوو او د بشرمۍ خبرو ته منځ دی کېږي که سرګندې وي او که پټې وي او یو نفس لا چې خدای حرمت ورکړي وي هغه بر نه حق مو وجنه دا هغه خبرې دي چې خدای تاسو ته تا د دې تاکید کړی دی شاید چې د عقل نه کار واخلئ او د یتیم مال ته منځ دی کېږي مګر په بهتره طریقه تر دې چې هغه ځواني ته ورسی او پیمانه او تول په انصاف سره پوره پوره کوي مونږ هیڅ چاله د وس نه زیات تکلیف نه ورکو او چې خبره کوي په انصاف سره کوي اگر که معامله د خپلوان سره وي او خدای پاک سره کړي وعده پوره کوي د دې خبرو حکم درته خدای پاک ذکر کړی دی چې تاسو ته نه سبق واخلئ او دا چې هم دغه پورتینه بیان زما لار ده چې نیغه ده نو تاسو پر روان شئ او په نور لارو باندې مزه کني د خدای د لارې نه بمو ګډ وډ کړی دا هدایت تر تخدای د دې د فاره کړی دی چې تاسو پرهیزګار شئ بیا موږ موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو چې په نیکانو مو نعمت تمام شي او د هر سیز تفصیل وشي او سر تر سره هدایت او رحمت شي شاید چې دغه بنی اسرائیل خلق د خپل کردګار په ملاقات ایمان راوړي اوس د شلم رکو ترجمه او دا قرآن یو برکتی کتاب دی چې مونږ را لېږلې دی نو عمل پرې کوي او د ګنا نه ویره کوي چې رحم در باندې وشي اوس تاسو دا ویلې نشئ چې کتاب خو زمونږ نه وړومبي دوو ډلو یعنی یهود او نصاراو ته ورکړی شوی وو او مونږ هیڅ خبر نه وو چې هغوی پکې څه لوستل او دا بانه هم کولی نشي چې که په مونږ کتاب را نازل شوی وي نو مونږ به د هغوی نه زیات په سمه لار روانو بېشکه تاسو ته د خپل رب د غاړې نه روښانه دلیل او هدایت او رحمت راغې نو د هغه چانه لوی ظالم څوک کې دی شي چې د خدای آیاتونه دروغ وګڼي او مخته نه وګرځوي څوک چې زمونږ د آیاتونو نه مخ جار باسي هغوی له بددي انکار په بدل کې سخت سزا ورکوو اوس خو دی محض د دې خبرې انتظار کوي چې فرښتې ورته مخامخ ودرېږي یا ستا خدای ورله په خپل راشي یا ستا د خدای ځنې نخې را څرګندې شي په کوم ورځ چې ستا د خدای بعضې نخې راشي نو هغه چاته به سمدستی ایمان هیڅ پیدا نور کوي چې د پخوانه ایمان راوړلې نوي یا په خپل ایمان کې څه نیکي ګټلې نه وي ورته ووایه چې ښه ده تاسو هم انتظار کوئ مونږ هم انتظار کوو چا چې خپل دین ټوټه ټوټه کو او ډلی ډلی شو اے پیغمبره تا دا غوی سره هیڅ تعلق نشته د دې معامله د خدای په حواله ده هغه به ورته وخایي چې دی اوس څه کارونه کول څوک چې د خدای دربار ته نیکی راوړي نو د هغه لس چونده بدله ده او څوک چې بد راوړي نو هغه له به فقط د خپل ګناه عمره سزا ورکې دی شي او په دې به ظلم نکیږي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې ما ته خدای یقینا سم لار خو دلې ده بالکل سم محکم دین د ابراهیم علیه السلام مذهب چې کګلیج پکې نشتا او هغه د مشرکانو په ټولي کې شامل نه و وایا چې زما مون او زما ټول عبادتونه او زما ژوند او زما مرګ هر څه خالص د الله د فار دی د ټول مخلوق ساتون کې دی هیڅ څوک شریک نشتا ما ته هم د دې خبرې حکم راکړی شوی دی او زه د هر چا نه اول داغه حکمونه منم اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ورته ووایه چې آیا د الله نه سیوا بل رب ولټو حال دا چې هغه یوازې د هر سیز کردګار دی او هر څوک چې هر څه کوي نو هغه به یې په خپله ذمه وار وي او هیڅ څوک به د بل چا بار نه اوچتوي بیا به تاسو ټول خدای ته پستانه ځئ یعنې هغه ته به واپس کیږئ نو هغه به درته د اختلافي خبرو حقیقت ښکاره کوي او خدای پاک هغه ذات دی چې تاسو یې په مځکه د اختیار خاوندان کړئ او چاله د نورو په مقابله کې او چته درجه ورکړي چې تاسو ازمیخ وکړي په هغه نعمتونو چې درکړي دي بشک خدای په سزا ورکولو کې ډیر توند دی او هغه ډیر بخون کې مهربان دی